من حلف علی یمین دا چوای نو په دې به عملم کو اسنه چې دا یو ورد بس ورد وکو خپل مو نور طبقه یو نور نه نه پارسی د پیغمبر په اقوال باندې به عملم کو من نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نو لري یقول چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بوي من حلف علی یمین چا چې قسم وکړ په یو کار باندې خې کار باندې کار باندې چې زبا دا کار کوما ان زبا دا ورور سره پلار په یو زین زما زبا د خپل ملګری سره پلار په یو زین زما د دې ملګری د لاس نه مخوراک نکوما د دې ملګری د کور نه بخوراک نکوما دا زما خې نشي نه تقوا په دې کې ده چې قسم دې کړی دی په یو کا نو قسم مات کا او دا غد کو نه خوراک کا تبه زما دې قسمی زب د خپل رور د کو نه خوراک نو کوما دا خبره غلطه ده سره رحمی پال پر خودلی تقوا پرزګاری په دې کې دا چې دا غد کو نه خوراک کا خوشاله بشي ته ما قسم کړی نو قسم مات کا وعدو زکات اموالکم او ادا کې زکات خپل مالونو چې کال په تیر شي نو زکات ادا کوي ګورا خو څنګه داسې ادا کولې لکه څنګه چې د منځ او د روزي ساتلې د منځ لپاره شرطونه او ارکان معنی نو د زکات لپاره شرطونه او ارکان ومنه حولانه حول پکې شرط دی د فصل په خیدل په کې شرط دی واتو حق یوم حصاد د با په خیدل په کې شرط دی او بل شرط په کې دا دی چې ور کولم په کې شرط دی صحیح خلکو ته اسنه ار کو جا بو دل مور کوا چا کې دې غلطه دا ګوره زکات پینې کیږي چا کې دې د توحید نه یا سات زکات پن کیږي امام ابو حنیفه زکات بیا ور کوي لیکن څوک راځي نو هغه سلو او 200 ور کوي بس نه نه نه نه صحیح زکات ګوره پیژنه واتیو ام امراکم او منه د خپل مشرانو د خپل امیرانو خبرو منه من امیرانو پس ډانګونه راغسي نو دا یو سو پنځه کار او کوي رواه ترمذی په اخر کتاب الصلات وقال حدیث حسن صحیح باب فی الیقین والتوکل باب د شپغم باب اوم باب دی باب د په بیان د یقین او توکل کې الله باندې کله کبر وسه ساته یقین ساته توکل کو په الله چې الله زتا پیدا کړې ما او منګای زیات شو اې کډېره منګای شي بغیر د علما او طلباو نه چې یو پیسې نه ملاويږي او نه التال کوي نه د ټیکس نه یریږي نه د منګای نه وي الله باندې بر وسره دا کنه دا پښتا الحمدلله قال الله تعالی د خلق بولولو ته هاګانی په پوندونو په لکونو او جاری پکې زمنګ الحمدلله یو روپې تنخواه نشته پل معمولی سره لګ ټکا پکا کار کوو سره یا ذمہ داری یا ساغه دې خو بس وخت پکې تیری ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ارکل چول د مؤمنانو ډلو د کفارو لرا قالو نو وی دی هاذا ما وعدنا الله دا غدا چې وعده کړی موږ سره الله او پیغمبر د الله او رښتیا ویلی الله او پیغمبر د الله و ما زادهم الا ایمانا وتسلیما زیات نک دی وعده د صحابه لرا مگر ایمان او خو غاله کې غودل خو مضبوط شو وی کډیر ډیر به جملو کو ز کافرونه الذين كسان قال لهم الناس چویغه ته خلقو جاسوس ادارې ګلو کفارو ان الناس بشک خلقو قد جمع اتفاق کړي تاسو د پاره جمع شوی د تاسو خلاف کې نفق شوهم ويریږي دا غینا مرضی هغه میدان ته لم يمسسهم سو چې اون رسید صاحب او د تکلیف واتبعوا رضوان الله تابع شو د الله تعالی زامن دیا والله رسکیګمو د دین د کار نه د دین په کار په میدان باندې ودرېګا الله به دې امداد کوي دامو چې پیسې به میولېږي خرچه به میوشینا کرایان اور کوا خرچي کو د الله د دین په زینو باندې ځان نسو د دین کار دا همدا غلازادي کسلیو موږ برازو ان شاء الله او لا کمی دي د الله په دین موږ په پیسې دغه غنو پیسې څه شي یو حدیث چې چاته اوغه یو آیت د قران دا د اربونو سره مقابله لري ها وتوکل او یازده کې وتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان اوس پارا په ژوندۍ هغه بادشاہ چې په مرګ ناراضي نو فتوکل علی الله نو بیا سوکا توکل په الله کوا بیا د کړی لحاظ من کوا بیا د بیماری لحاظ من کوا بیا د خجوند کو لحاظ من کوا په سفر کې څه زندگی را طالب کې لري کو تکلیفونه دی واده تکلیف کې په وخت روما او سمالا کارپټی دی قالینونه دی سمون په وخت جمعهتونو کې با بروازي وي دربو خاورې به وي پای کې بس هم نه دوتل چې به کپړې او به سره په بد حالت وي خو زه الله د کتاب په وجه ما ها خو وخت تر کړی ځان لخه به ټکونو کې ومن يتوکل ما به قران خودو قال کار مې وجیز مونږ بیٹک شتا مې نه وې نه جی بیٹک شتا مور مې وې چې مولانا صاحب بیٹک ته ورا دي بیٹک یو ما وخت راو خو به غم روټه هم دا غنرات لا قران کې ډېر فیدی دي د دنیا او د آخرت طالبان وی یره مصیبت دار ته یاد مزه کې او موږ داسې جمعهتونو کې محتاج او قران زده کوي او خلکو ته غوي تاسو نه مزه دي په قران خو دنیا او آخرت خسته کی فایزا عزمت فتوکل علی الله سواد کې اوما د چونګي او با زراخه لګي طالب مشیخ الحدیث سے الله دې وبغه غلې ګلو نو هغه زه په خپل جماعت کې دای کې او کمره وای کې زه دې راکړم یو بندې عالم او مشر سړی او بوډا الله دې وبخښي ډېر قابل ډېر زینو یقیا فشناسو ما ته وی ته جماعت نه لګ بل زیاته مې چې تاسو خو تکلیف وي نه طالب زما د کون نه روټي راځي وغه بخوري بس ته بالکل طالبانو سره مپاتې کېږي مې چې دا بګرانې څه ګرانه ده نو سیمې شته کم چې کم زما یو نو سه به تا دا روټې وروړي او مې چې دا خو به ما ته خپاو دې مې شو بیا طالبان لوی لوی پولیانو هغه په جمعاتونو کې اوسېدل ماته وی هغه پرې ده په دا کمره ستاسو جمعات کې یو طرف ته کمره وا بیٹک ته بولته خو بیٹک کې ازما بچي سر ډاکټران دي سو استادان دي ملمانه زیرا زینو سب وخت به دلته ګډوډه دا بیٹک کمره ده زه به راځم چې ځکه زه مال جیب اوجزه د شپې کې راځم مې بالکل جی خو هغه سره به ډانګورې و اوبه د شپې دو بجې راغې ور به ما به ور نه بنده هغه به ور ما بنده او زه راځم د شپې ته به ودی پتن نه مې خالي ته به یوازې کمره کې پاتې ما ته طالب نه پرې دویم طالب غنون سبا دې دا غزي سره کار نه وباسي قیا فشناسو الله غ ماته بس تبه یوازې روبای هغه نو سره ولېګا ماته ویرا هغه به ار چاته مولانا سوي کچنه وو او کغټ وو مولا او به خود وي وي بابا مې وی چې مولانا صاحب ته وایي چې سخوري غلا خوري او کو روټي خوري دا غا الفاظ دي طالب ګره د استاد مینی الفاظ عقل یریږي سوچ می کاو چې خدا پاکا غلا او ته یاد کړم او یا بابا وچ ته پوسو کې صدر راوړم او ګم شو ما سفر مم کړو وې غلا خوري کو روټي خوري نو ما دا سوچو چې دا روټي هوا سم خورو منګه روټي هو مال دا غلا او ته یاد کړم مې زه غلا خړو په منډه لارې وای ښا چې له سات پس مې کتم ما چې خدا دا غلبه دې سره وای دا سه مجمع را ډکه کړی دا ها او پای کې ساده چاولي خېری دوړه یو لوخه پای کې سپین چاولي بو کې شولې دي آی کې چوری په بل کې راځه غټه غوندې ګلاس غوندې پیاله وا پای کې سوچو غوړي په بل کې ماستری په بل کې شوریا دا غوخه ده په بل کې چکنی وا بلکې مزدا سونو مال راوړو هو دا زلال لوخي کې هو لال قتل مې دا خشره خمه دا غلا بس مال دې سره بس کوم راکا وې جی دا به دې کې زونو کې اچي مې سره دې چاول زکه موږ دا چې پکړې سوګو ها چا څه خوخي سنې خو کنه آی کړه ډیره مزه و نو ټول دا غد مینی الفاظو بیا به ما ته پوس کا نو کله به غلاو کله به روټه و نو هغه بکره د شپې راغې 2 بجې نو او داس وکاو مولانا سه ویخي خدما خوب ډیر سپکو مې جی چې کله باغا گیټ کولاو کو او صاحب ور سره ډیر کمزور و مزه به هغه په دغه ویخي دا مې جی ویخم کوی خو نو د ویخم جی ویخم وی خانو چې او داس به وکړه خلک خو د شپې تهجدونه کوي کنه دا داسې زوینم ته یو بندې عالمو چې او داس نه پس په ما سره له ما سره په کتاب شروع شو خلک خو هغه ته پته وا چې یو مسله زده کول د علم او خودل دا د سو سو رکاتون نسری بهتر دی هغه په عمل کړو اشه من کتابونو کې لیکلي خو عملی ژوندۍ کې من نه کو هغه فورا چاو تاسو کومه سره راغی د میراث په مسلو باندې د ادب او د احادیثو په دې مسله شروع شو ته سات د بګونو پورې بناستو او سبقونه به ساج موږ نو شو بیا غلا ماته یو ورګه چې راځي چې اوس کو نو بیا که سملې سبقونه پورې سم د خیر ده دا سیمینه استادان دا غي دواګانې باندې موږ سره ول آیات فی الامر بالتوکل کثیره معلومه نو ځان په الله اوس پارا آیاتونه په امر په توکل باندې ډیر یو معلوم دی قال تعالی ویل حالکه نورم طالبانو توجه هم نه کوله کیا فشناس علماي ګر استادان پیږي دي طالب کې دا ځان نه خېری ها ومن يتوکل الله فهو حسبه او بل ويرزقه من حيث ومن يجعل څنګه راځي په آیات ده ويرزقه من حيث لا يحتسب نشته حفظ وکړي حفظ وکړي قرآن د آیات شي بالکل کوشش دا وکړي وو او د عادت په سورا جی پلسو لسو نه خو یو لس کړګور لس دوړو کیږي نو چې لسو نو په وو کې زره ورکو نو سو جوړیږي ستای 70 معنی بشمیر ټول زمانہ ټول عدد معنی بشمیر خلق بدن نگی الله تفتح دای ثم نهزا بیا ادرید پیغمبر پا فدخل منزله نو داخل شو کور خپلتا فخاز الناس دا دنه خپل مقام تا خپل زه داغه چکمو فخاز الناس فی اولئک الذین يدخلون الجنه نو دنه شو خلق فخاز دنه شو خلق چې خبر شروع کړي او قتل شروع کړو باغ سکه چې قصد دا غيو د نبی عليه صلوات و سلام په بار دا کسانو دن کیږي با یعنی خلکو خبر شروع کړي چې دا یا زره کسان به کم خلکي چې دا به دن کیږي جنت ته دی بار کې خلکو په خپل منځ کې خبر شروع کړي ها ایک یو سره وی الکه دا په سو کې مولوی سی بیا کړ دا به کم کسانی خبره ترې کوي کنه وې مړه خبره مکو تاسو خپل پته راځي پلانې پلانې پلانې پټوالو تحصیلدار دی او وی بازو دا غی فلعلهم الذین شای چې دا کسانی اولیدو فی الاسلام چاغه په اسلام کې پیدا کړی شوی او یا زرباغی فلم یشرکو بالله شیئا او دې بنې شریک کړي د الله سره یو شی وذکرو اشیاء او دې ذکر کو د ډیرو سيزونو یو اداوي بل ودارې بل په دې کې خبرې شروع وي بیا طالبانو خبرو کې دا شي تویلو چې ما باندې تم واچو خپل هم تم چولې او په صحابه هم تم یو ځل جو صحابي راغی په خپل ډېر سخت درد وو نبی علی السلام ته حضرت محمد ډېر زیات درد دی نبی علی السلام ته لاس کې چې کم دی کې درد دی صحابي باغ دې کې لاس کې خود حدیث ته درې ځله بسم الله او وزل اعوذ بکلمات الله تا اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد حاضر او چې څنګه ختماو ویلاس لري کې ویږي او بالکل ټیک شي او خلو خلم وا منګه ګډې هم وایو خو زمون خلې هغه سین دي کنزل دي رد بد دي زمون خلې چرته کار کوي پاکي خلې پکاري ها نو دم شتا دلته کې د دم نه مراد غلط دمونه نشتا نه په خپل غلط دم چولیو یا بدو یا بدو یا بدو دا بدو بدو کې د بدو بچیا سب بدو بدو کې حسم الفاظ وای کنه او یا نه د بلنا طلب د غلط دم کړو خپلم غلط دمونه او تعویذونه کوي او چې چاله ورکینو چاغه د کولاو کو منګه سره د بازو خلکو تعویذونه دا چې لیکلي کړي چې باغ ټیک ده یاسین دی فلانه دی فلانه باغ سره څه پویږي نه اځه دوکه د خلکو ته دا چې لیکلو کې چې باغ پویږي غلا کړ فخرج او نه بدپالی لا يرقون دمونه نو چولی غلط په خپل او نو بل نه طلب د غلط دم کوي په سي دمونه شتا ولا يتطيرون او نو بد پالي نسی په یو بل بد پالي پیژنې کنه په پال باندې طائر مرغه ته وي الکه زما پالو ما پال کې بسې واستا پال کې خې خبرې وتا وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې ځان سپاري فقام عكاشة بن محسن نو صحابیو کا شپاسه د فقال وی وی نبی علی السلام تا وی وی عکاشا ادع الله یجعلنی منهم او دعا غواړه د الله نه شوګر زې مال الله د دینا مال دعا غواړه چې الله ما دی او یا زرو کی مارا ولی فقال نبی نبی علی السلام انت منهم تپدې کی او یا زرو کی تشوی چې چا مخکې ته پوس کړي دا کار شي نو رسو بیا بیا به سلسله روان شي یو به وي د مالا بل به وي مالا بل به وي مالا تر ژوند پورې به زما دا خبره وي بل بنینو د ملکونو ملکونو به خلک را روان دي مالا دوا وا چې ما یا ضرور کله راوړي خبره غوسه کړه د مونږ دی په خلک را روان دي پلان دې کې دم دې پلان دې کې دم دې یره بیا به ما اعتماد جوړیږي په خلکو په الله اعتماد ختميږي دا شیخ ختمو سجادت عمر ویلو دې ختمي څومره خلک ډیر دي ټول خلک په یو میدان جمع کی خبوزګار خروجي به ځکه نن چې خلک ډیر شي چې خلک دومره خلک ولا راځي وي تعویذګر الله تمګری الله اروهیت بزم را تصغیر را وهم دون عشرت انفس او دا کم د لسو کساونا راه ډلې دو چې ستاد دین دشمنان به نو داغه دشمنه ستاد وجنب جنگونو کوما جګړه وکوم د کفار سره او تفقوم با دشمنان خپل او ستا تبي اللهم اي الله اعوذ بعزتك مارغان نو په شان نرم یار یا و مارغان یریږي د الله نه نو دوی به میره کوي د الله نه په کمزور واری کې په نری وا پسکه په رقیق په مې رب رحم دلې کې ها څنګه رحم دلې په خپل بچو باندې په خپل ماته باندې پوه شي دا افئدتهم